وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون تاسو خدمت کې ما د عرض کړو چې الله جل جلاله هغه د يهودونه مضبوطه وعده اخیستلې و عهد محکم و نه اخیستلې او په قران پاک کې کوم چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې يهود موجود وو هغه ته الله جل جلاله د دې عهد او وعده ور یادول کوي اوله وعده دا چې اے بنی اسرائیل یهود بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله چې الله جل جلاله سوا د بل چا عبادت مکوي یو حصہ د وعده یک نمبر دومو حصہ د وعده وبالوالدین احسانا او د خپل مور او پلار سره نیک کوي نو حقوق الله پر کوي او حقوق العباد پر کوي او په حقوق العباد کې ان دې نږدې بندگان دي الله تاسو ته والدین او د والدین په متعلق کوم تاسو ته تفصیلی خبره کړو الله او تعظیم کې راغلي اوس دریم حصہ د وعده حقوق العباد پر کوي وسیل قربا او تاسو احسان کوي نیکی کوي د رشتہ دارانو سره دا رشتہ دار دوه قسم دي سړي چې رشتہ داران دا دوه قسم دي یو هغه رشتہ داران چې د هغه په منځ کې نکاح نه وي جایز لکه د سړی وریره شوله خرزه شوله ترور شوله پوپی چې ورته وایي خاله دا کوم رشتہ داران چې دا نکاح ورسره سې کیږي نه او یا یو نر او بل خزه پس کې نارینه دا هو اپیس کې بیا نکاح نه سې کیږي څنګه د کتر وراره او دا تر هغه د خريشته داران دي چې دا ډېر قریب دي که یو نر وبولي او بل خزه وبولي ها نو کتر نر وبولي او دا وراره ولا خزه وبولي بیا خو نکاح نه کیږي وراره سره کار نو همدا که شان تر رشتہ داران دې ته زی رحم محرم وای استدلال شریعت کې دا رشتہ داران قریبي رشتہ داران الله جل جلاله د يهودو نه دا وعده اخیستلې و د تاسو هغه رشتہ داران چې هغه کومې زنانه وي تاسو نکاح نه ورسره کی او تاسو باندې عبد الابد حرامي دا ورسره نیکی کوي ځاني نیکی هم ورسره کوي مدد مالی نیکی هم ورسره کوي کنه او بل هغه رشتہ داران دي چې هغه نکاح صحیح کیږي فرشتہ داری وي لکه خالزات ماموزات د ماما زوی د ترور زوی د تر زوی دو رشتہ داری وي کومه کې نکاح هم سره صحیح کیږي دا قسم رشتہ داران دي نو الله جل جلاله د يهودنا دا وعده واخیستل چې د مور پلان نه راوستو په تاسو باندې لوی حق هغه د رشتہ داران دي چې خپلوي وایي چې د رحمي وایي استدار شریعت چې د رحمي خپلوي پالل رشتہ داري پالل تاسو دا غوښ سره احسان کوئ کله چا یو رشتہ دار کمزور یو مالی حیثیت سره محتاج بل رشتہ دار مالدار وي شرعاً د رشتہ دار باندې دا فرض او واجب دي چې د کمزور رشتہ دار سره مالی مدد وکړي البته کله یو رشتہ دار خپل وي او دا پیسې د دې ځای نه وړي نور خلکو ته ورکي په دې باندې ګناګار ده الله یو آت ذل قربا حقه تا چې کوم خپلوان دي هغه له حق ورکا په تا باندې هغه حق لازم ده نو د يهودو نه خدای پاک دغه وعده اخیستلې و ذي القربا او بعد کې وليتامه يتيمان يتيم ده پلار نشته والدین نه محروم ده دا غوسرم احسان وکړه دا غوسره هم احسان وکړه مالی مدد وکړه حتی علماء لیکي که یو یتیم د یو سړي مخ کې ولاړ نو د یتیم مخ کې د خپل بچی سره مینه محبت نه کوي وجدار بیا به د یتیم خفشي کله ما پلار یا زما مور ژوندې وي ما سره به مینه کړو نو الله جل فرمای تاسو درېمه حصہ څلورمه حصہ هغه د عهد محکم دار چې د یتیمانو سره کوم د تاسو مدد کوي یتیمان که څوک په یتیم باندې ظلم وکړي نو علما لیکي چې الله جل جلاله اسمان اجازه واخلي چې زما کورول وي زما کول اجازه واخلي الله زما ځان کې نه نه یتیمان سره ډېر لحاظ پکړه ده حتی فقها ولیکلي خبره ما نه وګده شي چې کوم کور کې یتیم وي او کور کې سره ملمستیا او پر دعوت دعوت وخوري نو په کار دار چې دا کوم دعوت خورل کېدای یو څه هیڅ روپی دی کور والو تور کی د سړي چې د یتیم حقیقت خورلې لا تاكل اموال اليتامى بالباطل تاسو د یتیمانو مالونه مخري ها خیر دا احکام ان شاء الله راضي په دې خپل آیتو خپل ځای کې به راشي ان شاء الله بیا تفصیل وکړو والیتامه والمساکین مساکین او فقرا او سلام تاسو مدد کوي کوم مسكين وي غریب مسكين یو مسكين ده او یو فقیر ده مسكين هغه ځای چې څه پیسې خو وي ورسره خو عیالداری ډیره زیاته ده د کفایت نه ور باندې کیږي ناره سلام تاسو مدد کوي اصل کې یو خبره ده دا مونږ کې بخل ولې ده دا مونږ انسانانو کې بخل ولې ده ګوره یو نظام په دنیا کې دشي ده چې هغه سرمایدارانه نظام ورته وایي په هغه کې امیر دا دښمن د غریب او یو د کمونیزم نظام په هغه کې غریب بیا دښمن د امیر دا یو د دښمنی او د عداوت نظام دی اسلام نظام اسلام قران عظیم شان او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې خبرې تعلیم راکړي چې ګورو اے انسان دا مال د تانه دا مال زما ده دا کور زما ده دا پیسې زما دي د تا حیثیت ته چوکیدار نه نو کړ دی ستا حیثیت د چوکیدار او د نوکر دی فلهذا دا مال زمال دا ممکن چې بخل ده دا مال مونږ د ځان بول چې دا زمونږ دی ورنه که دا مال مونږ د الله بلنه حکومت کومه ځینې چې الله مونږ ته حکم کوي نو مونږ به صحیح طریقې اسلام ته ادا کوو د لاسونه زما دي زویم دا زما دي چاله ورکو دا لا زمانه چاله ورکو سترګې چاله څوک نه ورتي غوګونه نه ولا ورتي خدای ته ځان کوی ته ولیکن نماز په حیثیت کې عقیده زمونږ دار چې دا ده رب الجلال ده دا رب العالمین ده او چې دا رب العالمین ده موږ لپاره په خپل موږ زیر چوکیدار یې منوکر یې د دې مال الله ما په پلان پلان پلان پلان ځای کې ولګاو او که یو یو نوکر د سړي سره لاړ شي یو ځای او خپل بازار ورله ده هغه ورکې ده چې دې چې دې کې پیسې دي دا وسات او پلان پلان ته ورک او دې نه کی ورک په بازار به څور ته وي زه ته پلان دنیا ما ته پلان پلان ورک ته نه کې ته پلان دنیا څور اوسه ورته اصل کې دا علما لیکي مله خبره وځي علما لیکي چې مال لګول دی الله په لار کې مسکینان لور کول فقراء لور کول رشتہ داران لور کول دا در حقیقت دی الله د دې مال شکرانه د دې شکر دی او بلکې ستاسو خدمت کې ولا عرض وکړم چې د یو مسلمان د مؤمن مال په صحیح محل کې چې الله ورته یاد کړی پیغمبر ولا یې خودلې ولګي د حلال مال شانی دا د حلال مال نشانی وي چې په دین باندې بلګي خلاصه ده او په کوم مال هغه حرام هغه چې تم په دین نه لګي کومې طریقې سره راغلی دا هغه طریقې سره وځي نو دا یو معیار تاسو قائم کړئ چې سره دا چې زمام مال حلال نه کوم مردار ودی کوي کما دې چرته په دین لګید دی الله او دی الله د حبیب په مخالفت کې نه لګید پوسه چې زما مال حلال ده او کله یو سړی مال په حرام لار باندې لګیدل په دې چې د مال هیڅ څه نه ده خو یا په سینما لګي یا په فلم لګي یا په کیبل لګي یا په لغزه په قهر لګي بلکې نو مستاج اختص فرمایل شیخ عبد العزيز رحم الله یو ځل یو طالب ته ورپوي ورکړل پیدا روپي والا څو کوم چې تا تاول ځل په مخه درشي هغه فقیر ز غریب ده هغه دی ورکړ نو دا طالب چې وته نو یو سره په ګوړه باندې سور دی اسپان پته ودرېګا بابا ودرېدل ما استاد ما ته ویل چې اول څوک راشي دا به هغه لور کې او هغه فقيري غریب وي ته خو ډیر مالدار معلومیږي په اسمان کې او ورته ډیر غریب یم او زه نهایت مسکین یم او دا اس د بل چا دی زه دور کور کې وګیم چې نور اسم ما سره موجود نو نو په دې ځنګل کې یو وې دا ځان ځان چې وته وای دا مردار نور زه مړ کېدم دا هغه دا ورون مې خوخه مې را پرې کړې د پرې صادق کې پټ کړې نو چوړم کو چان زه پوه شم چې زمان استاد مال حلال ده ما استاد انتمام مال حلال ده په حلال ذکر کې هغه سره د حرام نه بچ په یو روپی باندې ځان سوال دا د حلال مال نکته ده چې حلال مال دا پوه شي چې دا په الله په دین کې کومرداري غلط طریقې سره اصل کړي او بي دي نه کیږي الله دې موږ تاسو محفوظ سعيد بن مصيب دا یو لوی بزرګ تر سوی کتاب له غوا تعالی کلی ده وی یو سړی واغه حج او حج روانو نه د حج په دې ورځ باندې د خدای شان دې سړی بي بي بیمار ده دا ډیر عجیب واقعا ده بیبي بیمار د کور کې څه پاخه نه دي یو گاونډي ته ویل چې نن زه تاسو سره مړی خورم هغه ورته زما په مړی کې تاله پر گنجائش نشته ما سره مړی نشو خورم پړوشیان گاونډیان څنګه نشو خورم هغه ورته وایي چې ما چې کوم دا نه دا هغه ته ولې څه ولې ګنجائش نه زه ګورم چې کته ولګا دا کته ودی جوش کی او په دې موږ ته دګدانو یې تاسو ورته وایي چې هغه ور باندې کته ها هاندي جزاک الله هغه تیار زه ګورم هغه باندې دې کې کړه جوش کی اور دې او کنه هم ګورم دا په دې کې څه دي هغه زه د ډیر شپونه وګیم تک ګاونډي ورته وایي او بچیان مې هم وږي دي ډېر وږی سوال کولی نه شم نن مې سپی حلال کړی په دې کې مې اچولی هغه خورم نو فلهذا ما لپاره حلاله ځکه زه هلته ته مخمسي کېږم مړ کېږم سړی مړ کېږي بیا د خدای د خوراک هم ورته جایز خو ډېر به نه خورو دومره نه خورو چې د مرګ نه بچ شي چونکې ته موړ تا ته پر نه جایز مرګ جایز دا ډېر خفه شو کور کې درې سوه روپۍ د حج لپاره یې ساتلې هغه یې ټولې ده ته ورکړې ګاونډي نور چې کوم غربا ګاونډی نه نو په هغو باندې څه کې څه تقسیم دا سړی حج ته لاړ حج ته لاړ حج نه بعد سید المسیب فرمایي زه تللی وم مکې مکرمې ته مقام ابراهیم کې ملتزم شریف خواته ناستم خوب را باندې راغی او په دې خوب حالت کې مې دوه ملایکې په خوب کې لیدل دوه ملایکې او چې ملایکې مې خوب کې وکتلې دا یو ملایکه او ته چې دې کال حج لا تقریبا 15 لک کسان راځي دا بل ملایکه ته د شاه حج قبول سکنه دا یو ملایکه ته د یو سړي حج قبول سوی په دې تیر ورځو کې حج کې ابن ابن موفق دغه سړي نو ابن موفا په یو د ابن موفا حج ته ورسېد وی ولي هغه ملک خپل حافظ ته خبر وکړه حضرت سید المسیب چراغ نه خپل غونډې ته تعالی کاج نه تللی وی دا چې ما خو حج کړی نه حج نه رااله وی ولي زیره مې در باندې حج قبول سره حج قبول سره او په پینځو لو کسانو کې تاول حج قبول سره نو خبره مې دا کوله چې الله جل جلاله هغه پیسې الته ولګولې اصلاله نو دا د حج قبولیت خو سمامي خبره خو نه ده چې حج د قبول شي او تا ته زیر راځي او قسم بشارت په الله طرف نه راځي ته حج قبول شوی په دنیا کې الله هغه د رضا اظهار قول مساکین وقولو وی تاسو وقولو وی یا ای یهودو للناس خلق له حسنا خکلی خبره خایسته خبر حسنا رختیا د دې تفسیر زه کوم وقولو تاسو ای للناس خلق له حسنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ غ فرمایي د دې مطلب دا ده چې قول لهم لا اله الا الله تاسو انسانانو له همیشه د لا اله الا الله دعوت ورکوي ومروهم او د لا اله الا الله باندې د ویلو حکم کوي پیغمبر اسلام فرمایي جدیدو ایمانکو صحابه ته فرمایي تاسو ایمان نه وکړي صحابه ته یا رسول الله عمر قصي نه وي ها په شي شي ایمان نه وکړي هي به قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول للناس حسن ابن جريج وايد يولو مفسر ده ويقول للناس صدقا تاسو رښتیا خبره وکړئ په حق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تغیر نعته دا صفت او داغه کوم تورات کې صفاتونه راغلي دي هغه ما بدلوي سفیان الثوري وای رحمه الله مرهم بالمعروف ونهاهم عن المنکر امر بالمعروف کوي خلکو ته او دغه کارونه منع کوي دا وعده ده الحمدلله نو یا چې صبر راغله چې زموږ باندې ستړی نو هغه پاکستان خو په اوس ما مطالعه کړو تفسیر ویدوم اوه دا د خدای احسان موږ ټول ورځ په خبرو کې راځي ها وقول للناس حسنا مفسرین حضرات فرمایي تاسو چا سره ملاو نو څه وایي السلام علیکم په یو بل سلام اچو پیغمبر سلام فرمای حریف تا ولم تعرف کی پیژنی او کنه پیژنه تور باندې چو السلام علیکم وقول للناس حسنا السلام اچول دا خبره لري که پیژنی او کنه پیژنه مون خلک پیژنی سلام اچي نه پیژنی اچي دوی خو ځکه پیژنی نه ور باندې اچي په فرید اور بدمیش سبه کوي متکبر ده او دا سلام نه چې ولدا معلومه ده تکبر ده زه خپل ځان له پام نه پیغمبر اسلام فرمایي من خیر خصال الايمان یا اسلام لفظ راغلی هغه کلمه ده سلام السلام علیکم کلمه دا بهترین بهترین خصلت هغه د ایمان د ایمان په خصلتونو کې لوی بهترین خصلت هغه سلام اچول یا د اسلام په بهترین خصلتونو کې هغه یو بل باندې سلام اچول سلام خپل د چولو طریقې خپل محل کې ان شاء الله بیا بیان راځي څو په مړی نه چې سلام بنا چې په منځو ولاړ سلام بنا چې او او داس کې مشغول سلام بنا چې چې سوایل د جمعه خلک نه د منځو په انتظار باندې په دوم سلام نو په دې معنی سلام نه چي ځکه هغه ذکر کوي مراقبه کوي یا وظیفه کوي دلته راشي په زو او سلام واچي خدای دې خوار نه کړ ټول خلک در باندې خبر دې چراغ نه منځل کنه دا شي دی وکه ون سلام اچي بعض خلک څور باندې سلام واچي دا دا نو دا دې دا دې د خلکو عادت ده خدا سینه ده شرعن دې باندې سنت نه لکه او تو سره السلام علیکم دې نو سره السلام علیکم نو د سوال سلام به جواب پاتې چې تاسو سلام تقریبا به جواب پاتې نو چې اول سو سلام واچي نو دوه سره باغې له جواب ورکړي چې نو ته چې هغه یا سلام علیکم دې ورته سلام نه نه ورته وعلیکم السلام سلام بلکې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو سلام اچوي اذا حيتم الله تعالی فرمای اذا حيتم بتحيه چې چاله سلام راچې خپل جواب ورکوي خپل خایسته جواب ورکوي څو د سوې السلام علیکم تو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کنه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله فرمایي څوک چې سلام وایي السلام علیکم نو خدای پاک لس نیکی ورکړي او چې څوک ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څو جملې شو درې او د هرې جملې په وخت خدای لس نیکی ورکړي نو درس نیکی نه خدای ورته ملاوي نو قول للناس حسنا ايوه بلى ما خدای انصاف دار هغه مونږ نه کی ګناګار د فرض دی ته حرام کار نو تا دغه څه فرض نو اوس کو دلته وای او سره په جګړه سره جوړیږي بس بیا مرګ ته ما خبرې کوله دا نور خبرې وکړه بس بیا ته پوښتنه چیرې خبرې وکړه پاسک دې وقول للناس یې سره غایب نه غایب نه چې کوم ده هغه خنم باندې اخلاقه او یا یو سړی ته خبره کې واس کې او نصيحت کې نرم خبره نرم خبره نرم لهجه سره پوکوا سخت خبره مورته کو حضرت موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام چې د فرعون دعوت تل نو خدای په څور ته قول له قولا لینا د فرعون به سوق وي د فرعون سوق وي د خدای دعوه یې کړې نو الله ورته وایي حضرت موسی علیه السلام ګوره ته تعلیم کې تبلیغ کې نو څوک چې تعلیم او تبلیغ کوي نو هغه دې نرمه خبره ولسته ونرمه فرعون ته نرمه خبره کو کړي چې لعله يتذكر چې دې هغه تسکیه او تاسیس او یخشیا او یریږي د الله خوف پر اسفه چا سره دې بحث راغی دي کې دا خبره ټولې ضروري دي په قول الناس حسن چا سره باس کړه له مناظره نه راځي نه هغه په سید دلایل پوي نرم لهجه سره پوي بعض خلک چې چا سره باس خبره خو تر دین بیا په ګالیو ګلوچ باندې شروع کنځلې شروع حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په سړي کنځلې کول هغه روانو په لارې باندې کور ته چې ورسېد وای جی کنځلې دې ختم شوې که ختم نه دي کنه ختم زه ته ودرېږم ختمې کا کنه زما کور هغه زه کور ته نه کېږم چې زړه دې څه بڑا څه پاتې وي چې دا اخلاق وای کنه نو چا سره چې د بحث مناظره راځي نرم دي چې سره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما دخل رفقه الا زانه نه داخليږي نرمي په یو کلام کې مګر کلام کلی کلام کلی شي دا وګورئ چې تم چې نرمي وشي لغوي نرمي وشي کله راشي جنت راشي جګړه نه خلک محفوظ شي بده خبرو نه محفوظ نفرت نه محفوظ پیغمبر صلی الله فرمایي ما دخل الخرق الا شانه نه داخليږي په خبرو کې دا سختی بد مزاجي الا شانه مګر دا عیب پیدا کوي عیب نو دا حضرت امام محمد باقر دا یو بزرګ تر شوی هغه ویل قول للناس حسنا معنا دا ده چې کوم سي ځان ته پسند کې کومه خبره ځان له پسند کې هغه بل مسلمان ورور ته هم کوه د ټول هغه عبادت چې په هغه عبادت سره انسان الله ته نږدې کیږي قرب الهي او تحصیلي دا ټول اصل چر هغه مونږ دي اقیم الصلاه مونږ بدل بلکې حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې د مونږ حیثیت د سیدل کسر لکه انسان بدن کې سر ده نو سر چې نه نور بدن بیا څوک څه کوي دین کې ا د دې مانده حیثیت د سر په شان کې څه وی سره مړ نو کې سره په ژوندۍ کې مونږ نه پوه شو چې کار خراب الله وی حاکم الصلاه تاسو منځ او دروي دا ونه عبادت بدنيه اوکي او اهم د عبادت بدنيو بکش مرتبه اقیم الصلاة و اتو زکات قرآن پاک کی ذکر کړی یو نه پټه تو وای د سړي بچي یو ځل ورته وای چې بازار ته لاړ شه ان شي لا دوم ځل ورلوي نشي لا دریم ځل تاسو وای وای دې نه وای ټوپک او پسې راوخت الله جل جلاله انسانانو تعالی پیغمبر اسلام امتیانو ته په قران عظیم شان کې تقریبا 32 بس زیات حساب کړی خطاب کړی چې اکی مسرات موږ ودرغی خدای د خدای د شلم نو قربان دی الله د رحمت ته قربان چې عذاب درځي اقیم الصلاه واتو زکات تاسو ورکی زکات زکات ورکی زکات سره مال پاک شي زکات واتو زکات عبادت مالیه او کی چې مالونه مصفا شي خدا وعده الله دونه واسطه دو پر کړه نه الله وي ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړول اي تولیتم اباؤکم عن هذه المواقف تاسو پلاران له دې وادونه مخ واړول او تاسو تاغو مخالفت نه کوي نو تاسو دا غو په لارې باندې روان الا قليلا مگر کوم کسان قليل